ينهى عنه دا باب د بيان اغشي چې معنا کېږي غنا من تهاجر شاغه تهاجر دا یو بل نه بایکاټ تا و تقاطع تفسیر تفسیر دا تقاطع د تعلقات پر کول دي و اتباع الاورات او د چا په عیبه پس پس کې دل دي اې دغه نه چې کومه معنا ولې کنه ادا کا ذکر کړي په دې باب شه عن ابي ايوب انصاري قال قال رسول دا دې دې کنه اتهاجور نقشا پېښ کړه دا په نو سره کو وخير ما الذي يبدا بالسلام په دې شریعه هغه ځای دی چې سلام پیر وکړه کنه ورهي کو سلام پور وچوي و ا بایکاټ تور کو کنه په داسې بحثین هغه ځای ځکه چې توازو عاجزي وکړه کنه په داسې چې پلاک شړله اذن عملی مې کچې کم سے کم درې ورځې رسې ته اجور دا جایز ده ځکه چې انسان یو طبیعت لري اچانه مروار شي اچانه کنه هغه ا د طبيعت خلاف چل وکړو څه نقصان به تر سوله وي که نه ګلا ویر شي که نه بیا ا طبيعت را غوړي کړي چې یار په سړي باندې که نه مخ ما ور کوه ما ور لګل خبره ما سره کوي شریعت دې کې طبيعت له حاصل سره چې ټیک تو غوسه دې راغلي دو که نه سیور چې مرورې دې مروار شه که نه خدا دې پورې ورې کمېږي دا غوسه د نمرتې پورې ورې کمېږي که نه او یا دا به کړه چې هغه منشا یې درویر وي هدې بدګمري هغه منشا به په درویر وکړه ته بدوی په دور شو کنه هدې کې جزات نشته که بدګمري په دور شو لا په دا خبره شي چې پاشه قطع ته ضرورت نه وي یقین ته ضرورت نه وي خو سکرې نه ته بدګمري په دور شو لا ونه چاته په ژغیر دی چاته ویا یا نه کنه منشا یې درویر نه دي سکن علامات سره بیا دا خو کله به سای په شي به اختیار وي به اختیار بدګمري په دور کې کنه دا په دا بدني ولا کنه و د م ن م ن ک ن ه خو په چال ول سره په نرمي سره په هنر سره د یوسری کنه خبر باندې مې حالات باندې مې په چال په هنر باندې اې دې نه هغه جاسوس مشتق تا ولا تجسسو تو سکن دې چا معلوم خبر حالات ته داسې په چال وال په هنرې په پټه باندې کنه مې مې دا مې کوم مکه څه چا چا یبنه مې مې پټ او تخصص دې ته ویل شي کنه چې دې چا کنه خبر مې مې کنه خو په ذریعہ دې کنه حواس سره چې خواص په دریا باندې په سترګې په غږې باندې کنه ایو شي کنه پلاټ کې و دې کنه حالات یې ملموي دا مکه ولا تناجشو یا ولا تناجشو نجش خپل ته نه ته چې د سپور وکټوي د خپل کړه د ګول نه دوه ته باب دې مفاعله ده ترجمه مراد ده چې یو سای په یوشي باندې ورتري یې په سودو باندې سره ورتري یې سما یو سای دا اچانه سای کو هغه کبل سای ته لوړ وي هغه کندور سره ملاو وي په مخه نه دې شي چې په کایشه خطوي نه کنه په دې مرا باندې چې دا بای ورکو کوی نه کنه خو بل کوی تری کنه چې دا بل ورشي کنه چې دا مری شور ده دا چې دا مری به کله کنه چې سای رغوندې وی کنه بیا هغه په شمول چې بیا هغه چې دا بای ورکو کنه و دې بل کې کله مراد نه وي یا وی ته لګیا شي په کنه چې پته پر کې سره دا زنوار دی ډېر مزور شي دا خو به سره پیسې نشته کی وته چې پته وې کنه چې وته شکوي کنه چې په وېښې نو وی کو دا ته نه جوړتا دا ما کیسه ولا تحاسدوا يبل كنا ما سر الرسال ولا تباغضوا يبل الرسال ما سر كيسا بغل ما سر كيسا ولا تدابرو یو به تاسو ما سره وستا تعلقات ما سره کټ وستا مروته ما سره کیسا وکونو عباد الاخوانا وفیسا او د خیبن ګوره سره ونه ونشتا د عباد الله منادات په جمله مترزادو وفي روايه ولا تنافسوا تنفس ما سره کیسا مقابله ما سره کیسا ا دنیوي سره مقابله ما سره کیسا په یو ورځ لاغره ولې دي احتمال شته چې دا ټول ورسي نه دا نه هیر ولیدو او دا احتمال شته چې چېرته دوته د یوې نهیې په بدل کې دغه ولیدو برکه ولا تباغض بالوی ولا یاد لا تحزن لا تح اپ زی بن ولا چلا تنفسو یا دا دلاتا اتحاسد نو چلا تنفسو چکا دا پسر ولا دا ځکه چې تنفس او تحزس تحزس معنا تقریبا تقریبا طالبان معنا دوه په دې کې شي تنفس سره کیسه د خراب په چاره شي دین په چاره شي مقابله سره کیسه خو دې کنه ا دنیا او دې کنه دې رزیلا شي په شي مقابله کنه دا نو په چاره وانو کار کار سم یوتا باب جنت یوم الاسلام له یوم الخميس ا دریم او د شپږم پورې باندې جنت دروازه خلاصې دي فیخر لكل عبد بهار مسلمان بندا ته مغفرت کوي هغه چې لا يشرك بالله شيء چې الله سره شرک شريک نیولي ولا الا رجل مگر هغه سړي مخبرت نه کړي كانت بينه وبين اخيه شغنا چې دوه د بل کنه مسلمان په شکنه رښتیان سره سره رښتیا وي فيقال بیا وویل شي چې انظروا هذين دته مهلت ورکړه دی ولا بخښه امر مطالب کیسه حتى يسرى كسيب السلخاني سرى كسيب الجوال سرى كريم هذه بخشش نكري يا ملا وانو کار کړی رسم یو ورځ عمل نه کله په کله جمعه مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس پېښ کېدل شي اعمال خلک چاته پېښ دي بری تعالی ته پېښ کېږي یا هغه فرشته چې کله په دې اعمال باندې کنه موکل ده اته پېښ کېږي په هر جمعه شي دوه ورځ يوم الاثنين ويوم الخميس دا بدل دی نه کنه اسمار پورې د شپږم پورې باندې د عمل پېښ کېږي فيفر لكل عبد مؤمن هر مؤمن بدل ته مغفرت کېږي چې مو د نن ډېر ودري یعنی نبی سم نه یو نه حدیث د شی من ما یکون ناس کذبون چې نبی سم کنه چې ته رخصت ورکړي په یو شی د هغه نه چې خلک ته دروي ودري کنه پاش نبی سم رخصت کوي چې تو سیاوي څه کنه الا فی ثلاثن مگر په درې شی کنه رخصت ورکړه دا چې خلک ته یې دروي الحرب یو جنگ ده یا کفار سره جنگ شي دروي ته کنه ځکه چې و د سټ سره سټ نه واله کنه توجه یې بدلوي که نه امیر لښکر روغلی که نه امیر وسار ورسېده و اصلاح بین الناس وحدیث رجل امرات وحدیث امرات زوجها ا کتاب سړي خپل شی ته او کتاب شی مې ورته شی خپل مې ورته اته کنه لښکی غلط بیان نه کنه غلط بیان ته کې کنه او زوم پر مکوي کچ مینا محبت سره پیدو شي او تعلق مضبوط شي کنه غلط وی کنه چې دا څه کا پیسې سره وشلې به کنه یو تل غانا ته جوړو نه زر کا ګرون یا خو یو تل دې سیګان غره ته جوړو کنه په دا تاسو شه وچه وی وچه وی کنه وذكر حديث جابر ان خطانه قد يعصى في باب الوسط دو ته یو حدیث ذکر شوی دا په مصابیح شی مشکات مل پرېښو مې چې مبدل کا ذکر ده الفصل ثانيا اسماء بنت يزيد قالت قال رسم نه دی راوړ مسلمان ته چې خپل مسلمان کا درې ورځې پرېږدي فمن حجره فوق ثلاث فماته مړ شو دخل النار رب جهنم ته شي وعن ابي خراش السلمي رغله چې اسلمي ده انه سمار سم يقول من حجره خو سنه چا چې یو قول نه سکره به کاټ وکړ بل مسلمان سره فهو کسب کې دمي دا سره کوي نه تلولې هغه چې مړ دی وی کنه په دې مرکه ویډې فراق وکړه جوړې سره وهر ابي هريره قال قال رسم اصلاح د ذات البین کنه ا دوی بی ګوړې په منشه دوی مرولې په منشه کنه اصلاح کړم ا دغه درجه په رجینا په صدقینا په منځونه هغه درجه زیاته ده وی چې مراد د صيام سره نه نپلی مراد دي کنه فرضي نه زنه حال کوي چې نه هغه ذات البین هغه ذات البین اصلاح کې هغه نه مرګ جوړېدو هغه دښمنی جوړېدله دا سي دي ګور دي چې کنه فساد جوړ دو کنه سلام راوړي کنه او ته هغه وکړل کنه اې دې کې کنه اصلاح ذات البین په فرض مونږنا په کنه په فرض لري نه اجر جوړ تا کنه ځکه چې یک ازا ممکن نه دو اې به قضا رو رېګل مزر لري کنه کنه ولا خو چې یو د اډ موت چې به موت شو کنه بدی جوړ کړل کنه وفساد ذل پتنه هي الحرکت وفساد اې دې ته چې میونږ فساد هغه بالکل چې کلوین کده سړی کلوي کنه یعنی هغه د ابن کای ختم کوي کنه ذات البین مراد کنه خصلت ته چې د کیم خصلت په واجب باندې یو شی تعلق پیدا شوی لکه خپل ګرات خپل ګرات ته وجنا فرق دوا سره کنه ورینه دي د اخوت دغه ذات البین ده یا ترې زمن دي سره یا کنه نیو خورینه دي سره یا کنه ترې زمن دي سره تربینه سره او یا دوستی و دوستانو سره مودت ته سا کنه قربت ته سا دا ذات البین اخصلت ته چې دواړه په یو شی بین وي مثال ته کنه اخصلت ته چې اده بین ولا ده کنه په شی جوړی رسنه کنه یا کنه بین کنه خیرات ته ولا شي آزاد نه ده اخصلت ته چې هغه ذات البین ده کنه افراط ولا ولا کنه اګه اصلاح ته وکړه اګه خاصه ساته وکړه دا د وخت ختم کړو د خمرات ختم کړو بو د ختم کنه